د مونځ پابندي کول او مونځ ادا کول په طریقه شرعي باندې د ارکانو، فرایضو، واجباتو او آداب او مستحباتو سره دې ته اقامت الصلات چې کوم دنو هغه ویل کیږي اوس یو قران کریم کې یقیمون الصلاه اقیم الصلاه دا ټکی راځي او یو چې کوم دی نو د سره راځي د مصلین ټکی راځي اقامت الصلاه څه ته ویل کیږي اقامت الصلاه ویل کیږي علما وایي چې دا غي د فرایض منځ کې کوم فرایض دي دا غي د واجباتو د هغې د آدابو، د هغې د سنتو، د هغې د مستحبو خیال ساتل، په هغې سره مونځ ادا کول څه دي؟ هغه چې کوم دین هغې ته اقامت الصلات وایي او په دې وجه سورت ماعون کې چې راځي فویل للمصلین دا نه راځي چې فویل للمقیمی لمقیمی الصلاه پوه شو که نه علاقت قائمون کو د منانا نه فوائل للمسلین مسلی به هغه چې مونږ کوي خیال ساتي کې نه ساتي د وخت خیال ساتي کې نه ساتي د آداب خیال ساتي کې نه ساتي د فرایض خیال ساتي کې نه ساتي د واجبات خیال ساتي کې نه ساتي خو بس مونږ قدرې چکم د نوغه کوي نو دی وجنه مونږ د یقیمون الصلات هغه وګړه معنی کا سړی نشي کول نو کم از کم دا و چې پابندی د مونږ کوي نو پابندی بیا دواړو طرفو تر دی یو د وخت پابندی دا یو د هغه د آداب او ارکان او فرایض او واجبات پابندی ده پښتو کې دغه ټکی راځي ځکه چې د ودرولو معنی خو ته نشې کولای کنه اقامت خو اصل کې ودرولو ته ویل کیږي خو د ودرولو معنی چې ممکن نه جوړیږي نو په دې وجه باندې هم دغه معنی ته کوم نه کو یقیمون الصلاۃ پابندی کوي د منځ بیا د منځ پابندی قران کریم کې د منځ تشریحات شته تر یو حد پورې د اوقات ذکر شته د حافظو علی الصلوات والصلاه الوسطى د ما د ما ذکر ته ها فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه خیر تم ذکر کړی دغه رنگ په مونږ کې قنوت هم ذکر کړی دی کنه وقوموا لله قانتين الله ته تابعدار ودرېږي دغه رنگي دعاګانې مختلف د منز احوال قران کریم کې پاکستان ته یو باب تړل کیږي چې احوال الصلاه فی القرآن بیا قران کریم کې موږ په کما کما طریقه سره دا غي بیان راغلی دی هغه ټول لاغلی دی هغه شو احادیث کې راغلی دی نو هغه ټول لاواله باغی طریقه باندې چې ته موږ کې نو هغه ته ویل کیږي هغه ته اقامت الصلاه ویل کیږي اقامت الصلاه دغه ترسته ویل کیږي خج دا خو موږ صلات قران کریم کې صلات څه ته ویل کیږي صلات په لغت کې دعا ته ویل صحیح شو یو معنی خو دغه دا کړی دویمه معنی چې کوم دغه زمخشری چې کوم کړی د تحریک السلوین پوښی نو دا دواړه معنی چې کوم دی هغه را نقل دي په لغت کې دغه ته ویل کیږي قران کریم کې د صلات اطلاق چې دی هغه په دعا باندې مراغلی لکه سوره التوبه وګورئ تاسو آیت نمبر 103 ښا لسم یو لسم سپاره کې پیدا مکو خاخذ من اموالهم دا ده کنه واخل د مال الذين صدقه صدقه تطهرهم بها چې ته هغه تدوی پاکه پاغي صدقه باندې وتزکیهم او مال ورل زیاته یعنی الله ورل زیاته خو ته چې کله ته واخلې قبول کړي هغه سره دا غي مال زیاتیږي بیا سوی وصلی علیهم وصلی علیهم دا معنی چې تاونه کې چانه زکات والا بیا په موزو کا او چې چا اوس موزو کا نه وصلی علیهم او دعا ورته کوا ان صلاتک یقینا دعا ستا چې دا سکن لهم دا اطمینان د زړونو د دوی لپاره د دې په زړه مطمئن شي ماته پیغمبر دعا وکړه صلات مان سره شو د دعا سره کله صلات په معنا د جنازي سر راځي لکه سوره توبه آیت نمبر 84 ښا ولا تصلي على احد منهم پیدا مکو منز د جنازې مکو په دوی با کې په یو کس باندې دا صلات الجنازه مراد ده خیر مده کنه صلات الجنازه دغه رنګ صلات کله په معنی د دین سره راځي د دین سره لکه سورته هود دولسمه سپاره آیت نمبر 87 پیدا مو کو کنه خدي دلته صلات په معنی د دین سره ده ها اصلا قالوا یا شعیب او وی دی قوم د شعیب علی السلام وی اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا الصلات کا یا مستا یعنی آیا دین ستا ستا دین تا ته دا حکم کوي ان نترکا چې مونږه پریږدو ما یعبد آباؤنا هغه څوک چې خدای زمونږ مشرانو به عبادت کولو زمونږ مشرانو چې چا عبادت کو مونږ دا غوي دغه پریږدو عبادت پریږدو ستا دین دا امر کوي مونږ ته ستا دین تا ته دا امر کوي چې دا څه وایا نامو صلات ما عبادت سره دغه سره دین سره کله صلات په معنا د درود سر راځي صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم لکه سوره احزاب آیت نمبر 56 یوشتمه سپاره دوشتمه سپاره یا ایها الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما صلات وای په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا غ درود د په نبی علیہ السلام باندې غره صلی الله علیه وسلم کله چې کوم دینو دو اعتناء شان ورته وای دا غ د شان اهتمام کول مطلب پښتو کې ته مونږ او تاسو آفرین وای سورته وای آفرین ام دغه سورته احزاب کې آیات 13 شو د اول سره ګورئ څنګه ده ان الله وملائکته یقینا الله وملائک داغو یصلونا درود وای درود نه درود معنا باندې کړی لکه یصلونا آفرین وای شاباسه وای علی النبی فنبی صلی الله علیه وسلم باندې نبی علیہ السلام د جاهلیت رسم مات کړو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه د متبنا د خل سره خلق نکاح نکاو الله وای الله او ملائک په آفرین وای پوه شو کنه نو مسلمانانو تاسو هم څوک صلو علی په د باندې درود وای صحیح شو نو دا دغه شو لکه معنا د آفرین ده ولی بل معنا نه فټ کیږي هغه بیا راشي بیا بوای په خیر ان شاء الله تعالی او کله په معنا د رحمت سره راځي والذی یصلی علیکم وملائکته الله پتا سبحانه سے کوي رحمت کوي صحیح شو نو دا دغه راځي دا شپږ معنی سره قران کریم کې سره راځي صلات راځي ښا صلاة دلته کې په معنی د هغه ارکان مخصوصه هغه عبادت مخصوصه په معنی سره دی او مراد تن عبادت بدنی دی سره که صلات ته او قبل با خلق عبادت بدنی دا داغه نه یو مثال را واغستو اصل کې د متقیانو صفت بیانې نو یوی قلبی صفت دا غي بیان کو د زړه صفت د زړه صفت دا چې ایمان بالغیب راوړي یوی بدنی صفت بیانای نو په بدنی صفاتو کې یو صفت دار چې پابندی د سکی د مونږ کوي ښا پابندی د مونږ کوي و مما رزقناهم ينفقون دریم صفت مالی ذکر کوي چې مالی طور سره عبادت دی خدرې نه عبادت مالی دی و مما بعد داغنا رزقناهم چې مونږ ورته ورکړي دي ينفقون دوی خرچ کوي خرچ کوي د الله تعالی په لار کې مما رزقناهم دا څه نه وی چې و ما رزقناهم ينفقون چې موږ ته څور کړی دی هغه خرج کوي نه نه من راوړ تبعیض د پاره ټول نه خرج کوي سلګ لګ ته خرج کوي ها امام بخاری په دې باندې بابم قائم کړی دی پوښوي چې دا لګ لګ مطلب صحیح ست نه خرج کوي سمره یې خرج کوي هغه بیا ته بقره کې راځي یسالونک ماذا ينفقون قل العفو ورته وایي هغه زیاتی شي چې ستاره ضرورت نه زائد وي هغه څه کوه هغه الله په لار کې خرج کوه یو داسې زیاتی چې بے فائدې هغه نه چې هغه کوم د ضرورت نه ستا زیات وي هغه خرج کوه د الله په لار کې نو دا شو مې ذکر اورو و مما رزقناهم البته په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه مستثنا کړی امام بخاری او چاته مستثنا دی او ټول خرج کول الله په لار کې او تا ته دې طرف ته اشاره کوي چې انفاق څنګه کې نو نه به اسراف کې چې داسې چې ټول ارته بس وردا کې انا به بخل کې د دې ترمنځ به چلےږي ها رزقناهم چې مونږ ور کړی دي دوی ته رزقا يرزق رزقا رزق ورکول اعطاف معنی سره مرضی تقریبا قران کې ډیرو معنی سره راغلي دي یو په معنی د حصے سره برخه سره راځي ښا نصیب حصہ لکه سورته واقع وګورئ رزق په معنی د برخه باندې نصیب باندې آیت نمبر 82 سورته واقعہ هم مونته وتجعلون رزقکم وتجعلون رزقکم او جوړوي تاسو برخه خپل څه خبره انکم تکذبون دا بر خمزان له جوړ کړي چې بس تاسو تکذیب کوي چې چرته له حق راشي تاسو ته وای دروغجن بس دا تاسو ځان له یو برخه مقرر کړی دا ځان له مدا برخه جوړه کړی دا دې دا کې رزق په معنا سره دی د برخه سره دی صحیح شو کله په معنی د نبوت سره لکه سوره هود راو باسي آیت نمبر 88 سوره هود دولسمه سپاره کې ده آیت نمبر 88 راو باسي پیدا مکړو دولسم دولسم نه نه نن دی ورکه قرآن شریف راوړل څه شته ورکه را ورکه سایز نو پکار تا خا پیدا مکو قال یا قومي او دې شعیب علی السلام اے قوم زما ارایتم ان كنت على بینه من ربي آیا تاسو فکر کړئ په دې خبره کې چې چرته ده په دلیل باندې موږ طرفه در خپلنا ورزقنی منه رزقا حسنا دلته وسمانه کې چې ما ته رزق راکړی رزق خستا خوراک راکړی دی نه نه ورزقنی ما ته نبوت راکړی دی منه د خپل طرف نه رزقا حسنا نبوت خستا ما ته الله نبوت راکړی دی نو که چرته تاسو په دې کې فکر کړی دی که ما سره دلیل وی نبوت وی تاسو بیا زما مخالفت کوي چې الله به تاسو سره څه لوي تاسو په دې کې سوچ نه لري کله قران کریم په معنا د نبوت سره نبوت ته صحیح شو کله رزق په قران کې په معنا د رزق برزخی سره راځي د دنیا رزق نه د برزخ رزق چې ما او ته پته نه لګي چې څنګه رزق وي څه خوان به یجبه وي ښا په معنا سورته آل عمران کې غراغله دي سورته آل عمران کې سلورمه سپاره روبه سي تاسو آیت نمبر د 169 ښا یو سل یو کم او یا پیدا مکو ولا تحسبن الذين قتلوا او ګمان مکوه ته پاغه کسانو باندې چې قتل کړي شوی دي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې امواتن دمړو بل احیاء بلکې دوی ژوند دي عند ربهم رب سرا يرزقون دوی ته رزق ورکول شي څنګه رزق برزخی رزق ضرور موږ ته څه پته پوه شو کنه دا سه رزقونه دی مزه او کې شهیدان دا رنګ کله رزق به باران ته ویل کیږي قران کې به رزق څه ته ویل شي باران ته سورته زاریات سورته زاریات آیت نمبر 22 پګشتمه سپارخه باران على شيء بزرگ وف علام وفي السماء رزقكم په اسمان کې رزق تاسو دی نو رزق ته څنګه دي چې ډوډۍ یا دانی د باران راوړيږي خو باران کنه هغه سبب د رزق دی و ما توعدون وقت تاسو سره وعده کول شي بر طرف ته تاسو رزق دی بر سره بر باران خو شو کنه نو دا یو کله په معنا د سر راځي د باران سره کله په معنا د اعطا ورکول سر راځي ښا د اعطا سره بقره 25 راو باسي صحیح صحیح شو سوره بقره آیت نمبر 25 دویشتم پیندشتم او کله په معنا د نفي سره راځي نفع نفع کم دی لکه دغه مخ کې آیات وګورئ تاسو د آیت نمبر 22 الذي جعل لكم الارض فراشا هغه چې در جوړ کړی د تاسو د پاره ځمکه فرش و سما بناء او اسمان چت وانذر من السماء ماء او راوري د برنو بو فاخرج به رو باسی پاغه سره من الثمرات د غلونا رزقا لكم نفعا لكم د پاره د غټ تاسو مختلف معنی قران کریم کې د رزق راځي مفتاح دار سعادت کې ابن جوزی وای ابن قیم جوزی وای چې دا دغه دی رزق نه مراد چې کوم دی نو څه شی دی کل ما ينتفع به الحي هر هغه شی چې هغه نه ژوندې سي ګټه اخلي کنه نو هغه رزق دی دا نه دی یو ډوړی رزق دی دا غي نه غیر چې کوم دې ستا کپڑے رزق دې ستا صادر رزق دې ستا ټوپۍ رزق دې ستا کور رزق دې هوا رزق دې دا دومره رزقونه دي نو دا ټول خپل خپل وخت مطابق سره بدن هم رزق دې خاطه ته الله تعالی درکړه دې دی وجنه رزقناهم وی چې وا مې ما رزقناهم بعد داغه نه چې درکړي دې مونږه تاسو ته خیشوا خیشوا اعطیناهم مونږه درکړی ابن قیم جزوی مونږه درکړی دي تاسو ته ينفقون دوی خرچه کوي چې مونږ ورکړی دوی ته نو دوی ته چې مونږ ورکړی دي نو دوی کار څه طرف ته اشاره شو په خپل نفس کې زکات او باسا نفزار جهاد تذکل کړل اثر پوه شو کنه پیش کاوه مطلب عبادت کاو بدنی او دا رنګ مالی چې کوم دنو هغه مال نم او باسم دا ټول تبیا شامل شو ينفقون انفاق کوي خرچه کوي انفاق ستوي نفق اصل کې اخراج الشی او شی او باطل او انفاق چې کوم دنو د الله تعالی په لار کې داغه د حکم مطابق خرچه کول هغه څه ویل کیږي انفاق ویل کیږي بیا د انفاق هغه تفصيلات په اصول کې تاسو ویلو چې انفاق بیا څه دغه دي کنه انفاق څه شرایط دي او د انفاق د ورک کېدو څه موانع دي او دادي دادي هغه ویلي ولته کې بس هغه په اصول کې تیر شوی دي ومما رزقناهم ينفقون دري صفات ذکر شو والذين يؤمنون بما انزل اليك بل صفات ورته دوی بل صفت د مؤمنانو سره نو هغه دا دی والذین دا مؤمنان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بما پاغه سبان دي انزل الیک چې نازل کړي شوی دی تا تا قران دی په قران په ایمان بالکتب مارته ویلی ته وای کنه په قران باندې ایمان راوړي بما انزل الیک داسې نه چې بالقران بالقران و نوی ښا سی ویل بما انزل الیک وی زکا چې قران په کمرا شي او حدیث په کمرا شي قران نازل ده په وحی جلی سره او حدیث نازل دی خو په وحی خفی سره نو دواړه پکې رااله قران منی سنت منی نو رد خو په منکرین د قران باندې مراغه خو رد په منکرین د حدیث باندې مراغه الکه ولی الله پاک دا نشو ویل چې بل قران دا ول نه وی بما انزل الیک ولی وی دې د پاره وی چې دغه د پتا رد راشي چې ته قران مانی او حدیث نه مانی دا څه ترتیب جوړ کړی دا دواړه به مانی ښا وما انزل من قبلک او پاغه سبانه چې نازل کړی شوی دی باغ کتابونه باندې نازل کړی شوی دی من قبلکا وړاندې ستانه وړاندې ستانه نازل کړی شوی دی اوس قران کریم کې انزال ما انزل الیک سوال پیدا راځي چې انزال خو ویل کیږي د بارنا لاندې راتلل صحیح شو کنه نو هغه خو چې کم شی وي محسوسات وي هغه راځي قران کریم خو معنوي شی دی نو معنوي شی څنګه د بارن لاندې راځي صحیح شو د بارن لاندې نو جواب خو یو دار چې دا په معنا د اعطا سره دی په معنا د سره دی انزال کله په معنا د اعطا سره هم راځي ښا ورکول په معنی سره او دا ته د انزال معنی او پیژنې تا ته په پته ولې چې دا خو یو معنا ده ما خو بار ده کې یو معنا کوله نو په معنا د ورکول سره هم راځي او دا رنگی یا انزال طبعا دی معنی خو نشی نازلی ده برن لاندې خو فرشتي بزن سر راوړي کنه فرشتو په نازلی ده کنه هغه به د برن نخکته راتو نو چې هغه به د برن نخکته راتو نو هغه به ځان سره سکو دا به راوړي نو دا دغه مراد انزال په قران کریم کې په مختلفو معنو راځي لکه په معنی د خلق پیدا کولو د پیدا کولو په معنی سره راځي ته حدید راو باسي آیت نمبر 25 ښا لقد ارسلنا یقینا موږ را لېږلي رسولنا رسولان خپل بالبینات په واضح دلایل سره وانزلنا معهم الكتاب والميزان او موږ نازل کړو دا غوي سره کتاب او تلا ليقوم الناس لپاره چې ودرېږي خلق بالقسط په انصاف او په عدل باندې اوس په ګوري وانزلنا الحديد او موږ نازله کړي وا پیدا کړي وا درس وای خلق په معنی سره ځکه اوس پنه خو چا دنځل دي اوس پنه باران شوی د اسمان نه دا کړه زار شروع پوه شو کنه هغه به تو پیسې در پاکستان هغه به تا غلی دی نه نه د برن لاندې ناراضي بلکې دلته کې انذار په معنا د خلق سره دی وانزلنا الحديد خلقنا الحديد مونږه اوس پنه پیدا کړی دا فيه باس شدید چې پای کې سخت جنگ دی ومنافع للناس او غټی دی پکې نور د خلکو د پاره نور غټه پکې شته ده نو دا پکې دا کوي وليعلم الله دې لپاره چې ښکار کوي الله تعالی من غسوک ينصره چې مدد د الله کوي ها د دین کوي ورسله د رسولانو د الله بالغیب په داسې حالت کې چې الله نه دی لیدلی ان الله قوی عزیز یقینا الله تعالی زور ور دی قوی دی مضبوط دی او زور ور دی داش کله انزال چکم دی نو اطلاق قران کریم کې کی کیږي په هغه سیس باندې چې پاغي کې دو از ارضی اسباب سره دخل نه د ارضی اسباب د مکانی اسباب په کې سره دخل نه نو هغه سیست الله تعالی سو وی چې دا بسره دا د برن راغله دی لکه سوره بقره سوره بقره تاسو راو باسي 57 نمبر آیات ښا پیدام کوم وظللنا علیکم الغمام بنی اسرائیل تعالی وای مونږه سورې کړي او پتا سو باندې وریز وانزلنا علیکم المنّا او بلا اسبابم چې کوم دنه در تاسو کړو ترنجبین اغم در په فکر پیدا کړو بغیر د اسباب ارضیو نه کوم شی د غشي نو بیا قران او تسوی قران کریم ورته انزال چې کوم دنه پاغي سره تنه اطلاق ښا خجی دغه شانتی قران کریم کله اطلاق انزال ویل شي اطلاق د سبب وی په مسبب باندې یو شی د بل شی د لپاره سبب وی هغه ذکر کی بیا هغه مسبب چې کوم دنه هغه ته مراد کی لکه سورت مؤمن صلی رشتمه سپاره کې دیار لسم آیات وګورئ آیت نمبر 13 هو الذی پیدا مکو خاص الله غذات ته یریکم آیاته چې خی تاسو ته نشانه د قدرت خپل و ينزل لكم من السماء رزقا او نازلی تاسو لغه د اسمان نه رزق اسمان نه رزق ناراضي خو مار ته وی باران د باران باران راوځي د باران چې باران راځي نو دغه سبب د سره پاره ګرځي د رزق لپاره نو دلته کې هغه نسبت چاته کو د انزال هغه هغه سبب ته کو او مسبب ته کو او مراد ته هغه سبب دی مراد ته څه دی سبب دی نو کله قران کریم کې داسې کیږي ها نو دلته کې به تاسو کې ما بما انزل الیک والذین کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما پاغه سبانه انزل الیک چې درکړې شوی دی تا تا درکړې شوی دی تا تا نو دا هر څنګه بیا پکې هغه اعتراض ناراضي ها صحیح شو و ما انزل من قبلک او په هغه باندې چې نازل کړی شوی دی من قبلک مخکستانا او سوال دلته دا دی چې اول مخکې کتابونه نازل دي که اول قران نازل دي قران کریم الله تعالی مخکې ذکر کو او دا نور کتابونه ذکر دای رستو ذکر کړي و ما انزل من قبلک دا ولی دا وای ذکر دا مخکې ذکر کو یؤمنون بما انزل الیک چې مونږ او تاسو ته خو اصل ایمان په شاره وړاندې په قران اصل ایمان په شاره وړاندې په قران وړاندې و ما انزل من قبلک دا تورات انجیل زبور دا خو برستو په ایمان وړاندې مطلب دا دی چې د قران کې د دې حق قران کې دا راغلي دي چې دا ما ورکړو نو د قران نه مونږ په دی باندې ایمان راوړو دغه شان خو نه چې مخکې مونږ په تورات انجیل زبور ایمان نه وړو په قران مونږ د قران نه دال تکو هغه مناظره وکړه چې هغه رحمت الله کرانی سره هغه سره مناظره کوي نو په هغه کې هغه ته وی چې ګوره انجیل تاسو منئ هغه عیسی وته وی په انجیل کې ګوره دا عبارت دا سره هغه هغه ته مونږ هغه انجیل منو چې قران کې خو شي هغه انجیل نه منو چې تا ځان نه جوړ کړ تا په کې ځان نه خبرې لیکلې دا هغه انجیل نه منم ما ته ویل چې هغه انجیل به معنی چې کوم قران کې مهیمن علیه قران به په نگران او حاکم وي چې د قران سره خلاف خبره و پکې عقاید کې اصول کې پوه شي چې دا په کې ځان نه تحریف کړ دا په کې څه کړي ځان نه تحریف کړي خلاف خبرې پکې نشته نو دا شو دویمه خبره دا ده چې بما انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا تا یا تا ته در کړی شوی دی وما انزل من قبلک دا خو پس نه کنه چې وما انزل من بعدک پاغي وم ایمان راوړی چې ستانه پس نازل شي څه طرف ته اشاره شو ختم نبوت طرف ته چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه پس نشته دی بل څوک بیا نه نازلیږي ښا چې بیا به کتابونه نازل شي بیا کتابونه نه نازلیږي نو دا شو ما انذر من قبلک او هغه چې نازل کړي شوی دی من قبلک مخکستانه سوال په یو دا راځي چې موږ به په دواړو باندې څنګه ایمان راوړو حالان کې بعض مزامین د بعض یو بل سره سړي هغه خلاف دي کنه نو هغه باندې موږ څنګه ایمان راوړو نو جواب دا دی چې قران به تفصیلا منی او هغه به اجمالا منی پاره کې دومره عقیدت اعلی پکار ده چې بس دا من الله تعالی دا الله تر طرف نه راځي بس دا عقیده کافی ده قران حاجی او دا الله تر طرف نه راغلی دک عقیده ولري نور چې کوم دنه سری نور دا تفصيلات دا غي منل نشته چې مزامینو کې کم ټکر راشي دنه ته مطلب دا چې په کم ځکه مې ومنم صحیح شو بل دا دې په هغه باندې خو دغه اجمالی او په قران باندې تفصیلی ایمان دی بل دغه مسله شو وما انزل من قبلک وبالاخره هم یوقنون وبالاخره او په ورستنی حالت باندې هم یوقنون دوی یقین کوي په دې ورستنی حالت باندې هم دوی یقین کوي ورستنی حالت څه دی زمونږ استاد دوه حالت دي یو اولنې حالت کې دنیا ده آیا ورستنه حالت ته غسه دی هغه مرګ دغه قیامت دی ها نو قیامت باندې دوی څه کوي یقین لري غلام احمد قادیانی لعنه الله وطرده هغه چې کوم دین دلته کې دا څه کار کړی چې دا بل اخرت سره دای صفت ګرځولې دی وای د دې موصوف مقدر د څنګه موصوف ته وی و بر رسالت الاخرته او پرستنی رسالت باندې هم یو قانون دی به یقین لري پرستنی رسالت د چاره وی زما ده خبر اورته دي بازه مال دا تقدیر اخر ته کم ځای نه لګي کم تقدیر چې لګي کم از کم چې د سلفنا د چانه خو ثابت کیږي کم نه تا ولګو یو دا خبره سره نه منم دویمه خبره دا ده چې واله کتا خو بالکل داوا غلطه راته خوای چې رسالت رسالت نو سید زار د خدا بل فرض او بل فرض به فرض المحال دی اومن لشي نو کوم نه کړه غلی چې ستابل چې هغه واستای غیر رسالت پر مستنی استای دا خو پکې نه راغلی کنه نو څنګه دلیل تقریب غیر تام وي په استراد مناظره کې چې دلیل خا دغه داوا خاصو کې او دلیل عام پیش کې پوه شو کنه نو دا خبره غلطه ده خو به هر حال دا غلطه خبره وبالح اخرته او په حالت ورستنی باندې هم یوقنون دوی یقین لري حالت ورستنی ملته وی خاولی ځکه دا الاخرت چې ده کنه دا د صفاتی نمونه نه دی نو موصوف مقدر کیږي هغه موصوف کته مقدر کینو بس بالحالت الاخره پوه شو کنه بالحالت الاخره بلګي هغه موصوف دار راځي او یا دا چې مطلب دا د اسماء غالبونه ده اسماء غالبه دي ته چې یو الکی او صفتی خو بیا وروسته په غلبه د اسمیت راشي غلبه را راشي هغه بیا موصوف نه غواړي او بل اخرت بس معنا کو په قیامت باندې هم یوقنون وذر قیامت نوم دی خوش په قیامت باندې دوی یقین لري په دې ځای کې بعض حضرات کوم دي هغه د آخرت تاسو به وینئ بعض تفاسیر کې بدام راشي هغه دلته کې دار ټکه لګي څه لګي دار ټکه لګي وبالدار الاخرته اپاغه کور رستنی باندې هم یقینون دوی یقین لري همون دا تقدیر ولېونه لګاو ځکه چې یو ګور اخ یو یوم الاخرت ته یو الحاله الاخره دی یو دار الاخره دی دار الاخره چې په قران کې راغلي دا یاد ساتي د پمانه د جنت سره ده پمانه د سره ده قران کریم کې دا پمانه د جنت سره ده پمانه د دغه سره نه ده د قیامت سره نه ده نو چې ته وبد دار الاخره ته وایې چې جنت باندې یقین لري نو په جهنم به لري کې بنه لري نو بیا خو خبره نه نه دلته کې داسې وایا یا معنا داو کچې بس په قیامت یقین لري یا دا معنا او کچې وبال حالت الاخرته فغورستنی حالت باندې هم یوقنون دوی یقین لري او الدار الاخره تقدیر صحیح نه دی مناسب نه صحیح شو هغه دغه شو هم یوقنون دوی یقین لري یقین څه ته ویل کیږي یقین چې کوم دی نو هغه ویل کیږي ډیر تعریفونه لري په کنه خو هغه علم دی یقین چې هغه په شک سره نه زایل کیږي په شک سره څه کیږي نه زایل کیږي لکه مثال په تور باندې په تشکیک سره لکه تو سوا چې لکه دغه برجی ده دغه سره برجی ده داستان ده او زه تاسو انتنا نه داستان نه ده پوه شو کنه دا څه شی دی دا خو دغه دی ها دا انسان دی زره ته دا انسان دا خو انسان دی ته وای نه دا ستن دا نو ځکه تا ته ډیره پیری ویم چې دا انسان دی کنه اوس تا عقیده خرابې کې پدې کې نه نه ته وای مړه تاسو دماغ دې خراب دی ورشه ځان له علاج دا څه چې دا خو دغه ستن دغه صفه واضحه معلومه ده دي ته سویل کې ته علم یقیني وي ښا چې هغه اعتقاد راسخه جازمه دی پوه شو کنه اعتقاد دی چې راسخ وي کلک وي جازم وي مضبوط وي او په تشکیک د مشکک سره یو سړی تا ته شکونه درچي نه ځای لکیږي یاره دا خبره دې نه منم پوه شو کنه دغه تسویل کیږي دغه ته یقین ویل کیږي نو دلته کې اوې چې وبال اخرت هم یوقنون په اخرت باندې پوخ یقین لري دا نه چې شکی غونه خبرې وي باندې کسانو نه دا نقل دي شاعرانو نه چې هغه شکی خبرې کوي و یاره کو خبره د محمد صلی الله علیه وسلم صحیح وا عزت د محمد صلی الله علیه وسلم خبره منم ځکه کده هغه خبره صحیح وا نو زب جنت ته لاړ شم او که د ابو جهل خبره وای صحیح وا نو بیا ما ته تاوان نه راکې خوش دا خبره دا یقین نه د اخرت منل نه دی دا ایمان راوړل نه دی یقین دغه ته وای چې په تشکیک د مشکک سره سکیږي هغه نه زایل کیږي دی وجنه دغه چې کوم دنه یقینون یقینون یقین او ایمان کې فرق دا دی چې یقین کلک وی مضبوط وی د ایمان نه ها صحیح شو دویمه خبره ده الله تعالی علم ته بیا یقین نه ویل کیږي الله علم ته د یک یقین هغه علم ته ویل کیږي چې د مخ کې نته شکی وي او بیا د یقین را مضبوط شي پوه شو کنه بیا د هغه شک ختم شي او د الله په علم ته په یو وخت اوقات کوم شک نه وکړي پوه شو نو د الله علم ته په دې وجه یقین نه ویل کیږي یقین هغه ته وایي چې پس د شک ناراضي او دغه کوم دی د الله په علم کې دا شی نشته ځکه ته د الله په علم باندې اطلاق نه کیږي قران کریم کې دا اوس پنځه صفات شو خو بالآخرته هم یوقنون څو صفات شو پنځه صفاتونه لال د مؤمنانو ایمان بالغیب اقامت الصلاة انفاق او ایمان بالکتب ایمان بالآخرت اوس په سوال لازم سوال په دارا دي چې یؤمنون بالغیب کې خو دا دو سيزونه راغلل کنه ایمان بالکتب امراغه او ایمان بالآخرت امراغه خیال مو دی غیب دی کنه زمون نه پټ دی آخرت بس ایمان نه پراوړه دی دویم نمبر ایمان بالکتب هم پراغه ځکه چې ایمان بالکتب ما ثبت بالوحی یؤمنون بالغیب ما ثبت بالوحی نو په وحی سره د تورات او انجیل او زبور راغلی کندی راغلی نو دا فکر راغلی نو ته جواب وکړه چې نه دا خبره خو صحیح ده لیکن دې ته تصریح بما علم ضمنن و یو شی مخکې ذکر کې خو بیا په رستو په صراحت سره ذکر کې دا صراحت سره چې ذکر کې دې کې یو فائدې فائدہ صدا په دې دا کې اصل کې رد کې په چا باندې په يهودو باندې او دویم نمبر خبره دار چې خپل موږ پابندیم کو او خپل انفاق هم کو بس موږ په حق یو په دغه سره نو قران ته رد وکړه نه نه یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک چې په قران ایمان راوړي او په تورات انجیل زبور پر ټول صحیفو باندې ایمان راوړي دا يهود خو خپل کتاب مني بل نه مني وای نؤمن بما انزل الينا علينا ويكفرون بما وراءه وای مونږه ایمان راوړو پاغه چې په مونږ نازل شوی نور نه منو د دوی خو نور نه مني دا غرنګ اخرت دوی نه مني اخرت خو دوی منلو خو اخرت چې څنګه منل دي هغه شان نه مني دوی خو اخرت بارکه ځان د اخرت عقیده داخله چې اخرت به قائميږي دغه چې کوم دی مؤمن سړی صالح سړی به جنت ته ځي فاسق او کافر به چرته جهنم ته ځي او دوی اخرت ته کومه معنی مانی دوی داسې مانی وای چې نه چې څوک يهودي او نصراني وي که هر څنګه یغه به جنت ته ځي او غیر خلک جهنم ته ځي د اخرت په دې صفات منل د اخرت منل نه د اخرت تعادل او انصاف سره نه دی نو په دی وجه باندې دا پاوی باندې د رد لپاره په اخره کې څه وی چې وبالاخره هم یوقنون هغه حالت اخیری باندې هم څه کوي یقین کوي نو پنځه صفات د متقینانو دا په دې ځای کې بیان شو خبر برابر شو د دین علاوه په قران کریم کې د متقینانو صفات چې کوم دي هغه نورم راغلي دي یو دانه دي ښا عن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ها دا سری دای لس صفاتونه په سورته توبه کې راغلی په آیت نمبر 112 کې سورته آل عمران کې آیت نمبر 17 وګورئ صبر کوونکي دي والصادقین او رښتیا ویونکي دي والقانتین تابعدار د الله دي والمنفقین او خرچه کوونکي دي والمستغفرین او توبه او باسونکي دي بالاسحار استغفار کوونکي دي په وخت د پښمنو کې اومکته دغه پکې ښا دغه رنګي په سورته احزاب کې سورته احزاب دویشتمه سپاره آیت نمبر دی 35 پیدام کو ان المسلمین یقینا مسلمانان سړي والمسلمات مسلمانان خزي والمؤمنین مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمنانې ښځې والقانتین تابعدار سړي والقانتات تابعدارې ښځې والصادقین رښتوني ویو رښتیا ویونکي سړي والصادقات رښتیا ویونکې ښځې والصابرین او صبر کوونکي سړي والصابرات صبر کوونکې ښځې والخاشعین عاجزي کوونکي سړي والخاشعات او عاجزي کوونکې ښځې اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما تیار کړی دی الله تعالی دوی ته مغفرت او لوی اجر خیال مو کو دا د مؤمنانو سړي دای نور صفات دغه رنګ سورته بقره آیت نمبر 177 وګورئ سورته بقره آیت نمبر 177 کی صفات وګورئ لیس البران تولوا وجوهکم نه د نیکی په مخ ګرځول تاسو کې طرف د مشرق والمغرب طرف د مغرب ته ولکن البر لیکن نیکی چې دا نیکی دا غچا دا امن بالله چې مان راوړي په الله باندې والیوم الاخر په ورځ رستنه باندې والملائکه او ملائکه باندې والکتاب په کتابونو باندې والنبیین په پیغمبرانو باندې والصابرین فی الباسا صبر کوونکی په حالت د سکه سخت د جنگ کې والضراء په حالت د تکلیف کې وبالباساء والضراء په هغه حالت د تکلیف او د ضرر کې وحین البعث په وخت جنگ کې اولائک الذین صدقوا دا کسان چې دي دا رښتون دي او اولائک هم المتقون او دا کسان متقیان دي تاسو کتل دا د مؤمنانو د متقیانو څو صفات دا ذکر کړل دغه شانته د صفات صرف د متقیانو چې ذکر کړي سوره آل عمران آیت نمبر 134 راوړو آیت نمبر 134 سورة آل عمران نو متقیانو صفات وګورئ وسارعوا الی مغفرة من ربکم او تیزی کوي مغفرت تا د طرفه در رب تاسونا وجنتنا وغ جنت تعرضها السماوات والارض چې پلنواله د هغه د اسمانونو د زمکه دی او عدت للمتقین تیار کړی شوی د پاره د متقیانو الذين دا متقیان سوق تیا کسان دی ينفقون فی السرا چې خرچه کوي په حالت د خوشحالي کې او ذرای په حالت د تکلیف کې ومن یغفر الذنوب الا الله او نه بخي ګناونه مگر یو الله بخي ولم یسروا او کلکی گنا علاما پاغا عمل باندې فعلو چې کوم ګنا دوی کړی دی وهم یعلمون او حال دار چې دوی کوی چې دا ګنا لري بیا یې کوي دا کار نه کوي هم مؤمن سره متقی سره دا کار نه کوي نو متقی سره سو دغه چې تاسو ذکر کړو چې متقی سره با هغه بسې د الله په لار کې خرچه کول غوسه خوړل خلق ته بخنه کول بل چې کوم دینو سکول استغفار کول او په ګناه باندې نکلا کېدل په ګناه باندې نکلا کېدل دایره ته ذکر کړ دغه رنګ سورته زمر وګوره سورته زمر درویشتمه سپاره سلیشتمه سپاره وګوره 33 نمبر آیات ها آیات نمبر 33 33 نه یو دا خبره ده چې مطلب دا دی چې ها سکه خپل امرشتیا وای او د رښتیاو تصدیق هم کوي ها قران هم دا غین تصدیق کوي دغه بکرار دغه رنګ سورته قاف وګورئ قاف شپږشتمه سپاره کې ده 32 33 34 دو دیر درې دیر څلور لکل اواب حفیظ بل صفات وګورئ اواب الله تعالی جی کی دن کې او حفیظ حفاظت کوون کې د حدود د الله بل من خشی الرحمن بالغیب هغه څوک چې او یریږي د رحمان نه په داسې حالت کې چې پټوي د خلقنا یا د الله تعالی نه دی درې وجاء بقلب منیب او راچی پاغ زړه سره په داسې حال کې چې راجی وی الله داسې زړه چې راجی وی الله ته دو صفات شو خشی الرحمن بالغیب او قلب منیب پوښوي ادخلوها بسلام نو دې کې څه شو د متقیانو اواب بوي حفیظ بوي الله تبارک جیږي کی توبه بو باسي حفیظ بوي د الله د حدود او حفاظت بکای بل بسوي د الله نه بيريږي او زړه به سوي الله تراجي دا سری دا د متقیانو صفات کې نه دا ستاسو کې اوس د پورا دغه وکړه چې بس احوال المتقین صفات المتقین د کتاب لیکي او بس شروع شي دا یادونه راځم کا او بس بیا پیډي کنه پوه شو مصنف مم شي نو دا سری وبال اخرته هم یوقنون پنځه صفات تاسو هم ولي درکنه اوس د دې پنځه صفات نه پس تور کوي اوس بشارت ور کوي زیر ور کوي اولائک علی هدم من ربهم واولائک هم المفلحون اولائک دا اسم اشاره ده او اسم اشاره ستوي اسم اشاره د مخ کې مذکور ته ده خدا یاد ساتي چې یو ضمیر دی ضمیر ذات ته راځي کیږي چاته او اسم اشاره ذات او صفات دواړو ته راځي کیږي چې هغه صفات و سره مراد دي نو دلته و سره هغه صفات مراد دي څنګه معنا بکې اولائک دغه د پنځو صفات خاوندان سبا وای دا د پنځو صفات والا څنګه معنا تکې کنه اوس اولایک خو دغه اشاره شو دغه کسان مذکورو متقیان ته او پنځو صفات دا وی تا علی راوړو چې دوی په هدایت باندې د بر دي هدایت د پاسه دي خبر ورسې دي کنه علی راوړو علی خو د پاره د علو راځي استعلا راځي تمکین د پاره راځي وای دلته کې تمکین د پاره دي چې علی کلک دي په هدایت باندې داسې کلک په ناست دي داسې کلک دي په هدایت باندې چې دا نه کیږي چې دوی ګډوډ ګډوډیږي نه نه دوی د هدایت سره دي دوی د هدایت سره دي چې هدایت کم خوازي دوی په سره وي دا څنګه شو چې هدایت کم خوازي مطلب دا دی چې متقی سړی په دنیا کې الله په دا انعام وکي الله دې موږ تاسو ټول وکي چې دې د دلیل تابع د څه شي وي د دلیل تابع د دنا دلیل نجدا کیږي د دلیل نه نجدا کیږي بس کده منی او کنه منی لازم ملزوم او کده منی او کنه منی منل هم په دلیل انکار کول هم په دلیل په خبره ورته دي کنه دا د دلیل تابع کی الله تعالی چې کله د کده پنځه صفات په حقيقي معنی راشي کنه نو الله په دنیا کې دا انعام کوي صحیح شو کنه چې بس د ته وای چې لکه د الله کتاب دا وای وای ښه پوه شو کنه عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راغلی دي کان وقافا عند کتاب الله څنګه د الله د کتاب سره به بس ودرېدو بیا به مخکې خبره نه کوله حتی په منبر باندې ناستو او خلکو ته وی و خلکو مغالات فی المهور اے په مہرونو کې هغه طلاق وای او بل کوي او تاسو دی یوی تصور کړی د قنطارن یو پورا خزانه متور کړی دا نو پورا خزانه په مہر کې ورکول شي او الله وای او ته چې کوم دین او توای چې دا نام مکوي سیالی مکوي عمر رضی الله تعالی عنہ فورن غلی شو او وی وی وی اصابت امرات واخت صاحب العصا وی بس خذ سیدا او بس خطایم حالان کې مفسرین محدثین ټول وایي چې نه د عمر رضی الله عنه خبره د کتاب الله سره په ټکر کې نه و د عمر رضی الله عنه خبره خدا و چې سیالی مکه وایي چې دا یو بل نه زیاته وایي الله وایي چې په خپل زیات ورکه ورکه خو د یو بل سره خو زیات سیالی کول نه ویل ان شاء الله وایي چې سیالی کوي چې یو بل سره ته پلس لکه بل وایي چې شل بل وایي پنځه بل وایي دیش دا سیالی خو مکه وایي کنه خدا بندوله خو لیکن هغه وایي چې نه اوس د الله کتاب راغی بس مال خبرې نه دي مال خبرې نه دی پکار بس خله فورن چې کوم دنو بندول پکار دی داخله کی خا علا خدم نه په دلیل پس روان دی دلیل چې ورته سووي بس وای سیده ما ته منظوره ده الله کتابو زما خواهش په یو سووي زما زړه په بل سووي زما پلار په بل سووي زما نیکه په بل سووي پوه شو کنه خو لیکن دا خبره ده چې بس زما د هدایت سره کار دی علا هدن دا کلک دی لکه پسور لې باندې ساړې کلک دی ها هودن نکره راوړو او نکره دلته کې د پاره د سره د تعظیم ده هودن پاغه لوی هدایت باندې دي په لوی هدایت باندې دي ډیر لوی هدایت دی ولی لوی دی من ربهم دا د طرفه د رب د دوی نه دی په دې کې تاریخ ته هدایت طرف ته اشاره وکړه یاره هدایت بسته وایي یلکه هدایت چې من رب دې کوي د رب د طرف نه وی د رب د طرف نه دوه سيزونه راغلي دي د الله کتاب دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د هغه پرانا کې چلیږي خو څه کنه بیا پکې راضي مجتهدین برا پاس امداغې نه به یو شی ته تر او باسي د الله د کتاب نه ته به نه شراو باسي د رسول الله د سنت نه به تر او باسي خو لیکن تب تابع د چای تب تابع دغه قران او سنت تابع شي په اصل کې او د هغه پرانا کې بیا په دې کې روان نو داسې دی هدایت تعریف پکې راغی چې د چاره طرف نه مر ربهم وی نو دا هدایت دی او چې مر ربهم نه وی نو دا بیا ضلالت بیا سره بیا ضلالت دی نو دې طرف ته اشاره وکړه دا کسان کلک دی په لوی هدایت باندې د طرفه د رب د دوینا و اولایک دا کسان چې هم المفلحون المفلحون دا پورا کامیاب دی پورا کامیابی دی خلکو تر لا سکړه دی خلکو ته کامیابی چې کوم دغه ملاو شوخه قران کریم کې دا ویل چې دا پنځه صفات سړي په دې دا کې دا خبره ښکارا کړه چې دا پنځه صفات اسباب د کامیابی دي ته یاره د کامیابی غواړم ځان کې دا پنځه صفات سره ولا پنځه صفات په ځان کې راولا نورم قران کریم اسباب د فلاح ځای په ځای ذکر کړی دي لکه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د اسباب د فلاح نه دي سوره آل عمران راوړوي تاسو او آیت نمبر 104 وګورئ یو سل او سلورم آیت ها ایک سو چار پیدا مکړو ولتکم منکم او ویدیو ستاسونا امتون یوڑلا یدعون الی الخیر چې دعوت ورکی خیر تا و یأمرون بالمعروف او امر کوي په معروف باندې ها په شرعي کار باندې و ینهون عن المنکر او منع کوي خلق د بدو کارونه و اولائک هم المفلحون دغه خلق کامیاب دي د کامیابی بل راز هغه په دې کې پروت دی بل سبب قران کریم چې بیان کړی دی نو د نبی صلی الله علیه وسلم تعظیم داغه مدد او د قران اتباع دا درې اسباب بیان کړي سورته اعراف آیت نمبر 157 ګوري سورته اعراف ها نه هم سي پار راو بس 57 ستاو ادا مو کوم الذين يتبعون الرسول هغه کسان چې تابعداري کوي د رسول هغه رسول النبي چې هغه نبی دی الامي او هغه امي دی خوشوي الذي هغه نبی امي يجدونه مكتوبا چې دوی ویني هغه لرا لیکل شوی نوم داغو عندهم دوی سره په تورات په تورات کې ولغلال وغ زنجیرونه هغه پابندې وي التي هغه چې وی كانت عليهم چې وی په يهودو باندې هغه تنه لري کوي نو فلذین امنو هغه کسان چې ایمان راوړي به په دغه نبی باندې وعذروه او داغه تعظیم کوي داغه تعال توقیر کوي ونصروه او بل داغه مدد کوي وتبع النور او تابع کیږي دا غنور قران الذي اغنور انزلت نازل کړه شوی د معهود دی نبی سره نو لایک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي صحیح شو نو دې دا کې دا درې اسباب لپاره کامیابی ذکر کړي کله به د کامیابی اسباب کې ذکر کړي د الله تعالی حکم تسلیمول د الله قانون تسلیمول ښا په دې به کامیابی کې سورۃ النور وګورئ تاسو سورۃ النور آیت نمبر 51 اتلسمه سپارخه اتل سم سپاره ده لوت النور ده انما كان قول المؤمنين انما كان قول المؤمنين یقینا وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله چکلا اور ابلش الله تعالی رسوله رسول الله تعالی ليحكم بينهم دې لپاره فیصله وکي په میند دوی کې نو هغه سوینا وی ان هغه داوی یقولو چې دوی وای سمعنا مونږه او واوریدل واطعنا بالکل مونږ تابعداري کو په سر سترګې منو واولا نو اولایک هم واولایک هم المفلحون دغه کسان کامیاب دي کامیابی پس کې شو دا الله او رسول فیصله ته سر کته کول ها سر کته کول بل صدقه د صدقه کول سوره الروم ګورئ 38 نمبر آیات یې وشتمه سپاره سوره الروم 38 آیات صدقه کول ښا پس کې شو یارا په صدقه کې صحیح شو کله به کامیابی په دې کې وای چې د کفارو نه ته براءت کی کفار سره تعلقات کټ کې بایکاټ و سره او کې کنه لکه سورته ممتحنه نه سورته ممتحنه نه مونږ دې له توې ما یاره سورت مجادله چې ختمي کې سورت مجادله هغه اخیری آیات تاسو وګورئ آیت نمبر 22 22 28 سپاره کې اول سره دی اول سره پیدا مکرو لا تجد قوما تبعون مم یو قوم یو داسې خلق لا تجد قوما تبا انمومی داسې خلق یؤمنون بالله چې په الله ایمان راوړي والیوم الاخر په ورځ رستنی باندې یوادون چې مینه کوي من د هغه چا سره حاد الله ورسوله چې هغه اختلاف کړي د جګړې کړي د په قانون کې د الله او د رسول سره حاد د ماته استمانه کړي وا چې هغه دغه ته ویل کېږي جګړه په حدودو کې په قوانینو د الله کې هغه کې جګړه کړې ده ولو کانوا اباهم اگر کاغه دوی پلاران وي او ابناهم یا زامن وي او اخوانهم یا رونوي او عشیرتهم یا قوم قبیله وي اولایک دا کسان چې کتب فی قلوبهم الايمان نقش کړې ده الله په زړونو دوی کې ایمان و ایدهم کلک کړې دوی به روح ان پاغه روح سره منه له طرف د خپل طرف نه مدد و يدخلهم او دوی سره کړې دي داخلي بدیل جنات تجری من تحت الانهار هغه باغونو ته چې لا چې چې بای ګلان د داغې نه ولی خالدین فیها همیشه به دی پاره کې رضی الله عنهم الله دې نه خوشاله دي ورضوا عنه او الله تعالی دې الله نه خوشاله دي صحیح شو اولایک دا کسان چې دي حزب الله دغه کسان چې د کفار سره براءت کړي دا غوی نفرت کړي دي دا ډله د الله دا علا خبر شي ان حزب الله یقینا ډله د الله چې دا هم المفلحون او مغی کامیاب دي او مغی سدي کامیاب دي نو دلته کې سره د کفارو نه براءت دا سبب د فلاح او د کامیابی د خال دینه براءت بل چې کوم د سبب د کامیابی اغا ځان د شحنه چې کوم دی هغه بچ کول دی ښا شح شح مرض چې کوم دی هغه د نفس هغه بخل دا غینه چې سړی بچ شو نو بل دا سړی څه شو دا کامیاب شو ښا هغه آیات په اخره کې سره دي و من یوق شح نفسه هغه څوک چې بچ کړي شي د بخل د نفس خپلنا نو فاولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي نو د کامیابی اسرار او رازونه قران کریم خو ډیر ذکر کړل تاسو کتل کړه اوس سوال دا دی که دلته کې خدا پنځه ذکر کړ بس په دې پنځو کامیابیږي کنه په دې پنځو کامیابیږي نو ته ته وای دا سورته بقره را فستات القرآن سره فستات دا قرآن کې چې نو څومره ذکر کړي دا ټول په دې کې دن نه راځي دا ټول په دې کې څه کې دن نه راځي ځکه دلته بعضي بدني ذکر کړي دي بعضي قلبي ذکر کړي بعضي بدني ذکر کړي بعضي مالی ذکر کړي دي هغه درې چې تو ګورې کنه هغه په دې کې خامخا یو ځای کې څه کې یو داخلي دي نو هغه پکې راغله ښا اوس یو سوال دا دی یو سوال چیرې توای چې بس دا پنځه پچا کې هغه به کامیابی اوم دک به کامیابی نو چې دا پنځه پکې یو پکې نو نو به کامیاب نه دي چې په کل باندې چې کله حکم لګي نو مې خیس الکل لګي کنه نو دا چې کل نه یو لاړ نو به نه کامیابی کیږي نو که یو سړی دی هغه ایمان راوړی دی په مونږ کې کمزوري ده زکات هم ورکړي نو هغه سره هغه سړی په جنت ته نه مونږ وای جنت ته بزی دلته کامیابی ته او پیژنه یو کا دغه دا کامیابی دا کامله کامیابی هغه دار چې بالکل ابتداءا جنت ته داخل شي جهنم اډو نه ویني جهنم اډو نه ویني یو دار چې بس جنت ته داخلي دل دی پوښ وکنه اگر چې هغه ابتداءا نه وی دخول د جنت ته هغه دخول د جنت بیا چې کوم دنو هغه چې دا مونږ او داس کې کمزوري وي خو څه کنه هغه ور داخليږي چې ابتداءا ور داخليږي هغه دار چې پنځه واړې بالکل برابر وي بالکل پوره وي نو بیا سره بیا به ابتداءا جنت ته داخليږي جهنم به ویني جهنم به ویني دغه شانت قران کریم اسباب د سلب الفلاح چې کامیابی په سبا باندې ختميږي سړی پس ناکام کیږي دائم ذکر کړی قران کریم ښا لکه پاغي کې اول نمبر ظلم دی سورته انعام و مسی پارا کې آیات نمبر 21 تاسو وګورئ سورته انعام ها سلب الفلاح او سلب الفلاح کامیابی ته په سبا باندې ناکامه کیږي سړی بس ناکامي اسباب ومن ازلم سوک ته ډیر ظالم ممن دا چانا افترات تړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ او کذب بیااته یا دروغجن غنی آیاتونه د الله انه لا یفلح الظالمون یقینا ناکامیابیږي ظالمان کم ظالمانو ناکامیابیږي نو د اسباب د سلب الفلاح نه څه دی یو دا دی ښا چې ظلم دی ظلم دی او تکذیب دی او دغه رنګ بل سبب چې کوم دی هغه جرم دی سورته یونس ولسم آیات وګورئ یو لسمه سپاره ښا سورته یونس ولسم آیات آیت نمبر 17 فمن ازلم سوک چې ډیر ظالم ممن دا چانا افترا چې تړي علی الله په الله باندې کذبن درو او کذبا یا دروغ جن غني بیااته آیاتنا د الله انه لا یفلح المجرمون یقینا مجرمان ناکامیابیږي بل د اسباب د دغه نه د ناکامۍ نه هغه جرم دی بل کفر دی ښا کفر سوره مؤمنون تلسمه سپاره راو باسي سوره مؤمنون ومن يدعو مع الله هغه څوک چې را مدد کوي مع الله د الله سره الها اخر بل څوک مددگار لا برهان له چې د نه دلرا دلیل به په را مدد کول دا غ باندې فینما حسابه عند ربه یقینا حساب د دې چې پنځ درب باندې ده انه لا یفلح الکافرون یقینا ناکامیابی کافر خلق کافر کفر دی بل د اسباب د فلاح نه سحر دی څه چي دی سحر حاجی سلب الفلاح او سلب الفلاح ناکامی اسباب ها سحر دی سورۃ طه آیت نمبر 69 راو باسي 14 مې سپاره چای شو او وګرځوا هغه چې ستا په خلاف کې دی موسی علی السلام تعالی او یم صالح وګرځوا تلقف ما صنعو نو تیر به کې هغه چې دوی جوړ کړی دي انما صنعو کید ساحر یقینا دوی چې جوړ کړی دا چل ول د ساحر جادوګر دی ولا یفلح الساحر او نه کامیابی کی جادوګر حيث اتا پکم دا کې چې راشي د په مقابله د نبوت دغه کې د معجزې کې صحیح او بل تمام همدا شو کامیا ناکامی سورۃ یونس آیت نمبر 68 کې وای 69 کې 69 کې التم چې افترا دروغ په الله باندې تړل یو رسمه سي پاره کې چې په الله باندې دروغ تړل چې کوم دي کنه دام سبب د چا دی د ناکامۍ دی Mm-mm. پیدا مو کړو 69 69 چینو قل ورته وای ان الذين يقيننا کسان يفترون على الله الكذب چې تړي په الله باندې درو لا يفلحون دا ناکامیابیږي دا ناکامیابیږي دا ناکام خلک خوش دا اسباب د سلب الفلاح نه بل چکم د ارتداد څه شه ده ارتداد او يعيدوكم یا به تاسو واپس کی فی ملتهم په دین خپل کی ولن تفلحوا تاسو به کامیاب نشئ اذن په دغه وخت کې ابدا هیڅ کلا بس چې کافر شوی لاړی مرتد شوی کامیابی لاړ تبا خوش کامیاب بنشي اسباب د فلاح هم قران بیانوي اسباب د سلب الفلاح د ناکامۍ اسباب هم قران کریم تا ته څه کوي هغه راته بیانوي دا کوا او دا مکوا صحیح شو نو دا و اولائک هم المفلحون او هم دغه کسان پورا کامیاب دي صحیح شو دای پنځه صفات او دا غي نه پس یو بشارت دنیوي شو اولائک علی هدى من ربهم او یو څه شو بشارت اخروی شو و اولائک هم المفلحون په دنیا کې دا زیر په آخرت کې هغه زیر دا دغه شو ها لیان تاسو پوه شوي اوس وګورئ لفظي ترجمه ته ګورئ چې اوزل ته ویم ها الف لام میم ذالک الكتاب دغه پورا کتاب دی لا ریب فیه نشته د هیڅ شک په پورا والد دی کې او هدل للمتقین پورا پورا هدایت ته لار خودون کړي متقیان ته یک لکون کړي متقیان لپاره خپل دین باندې الذين دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راړي په وحی باندې یا په پټو سيزونو باندې یا په داسې حال کې چې د خلکو نه پټ دي ويقيمون الصلاه او پابندي کوي د منځو ومما بعض د اغنا رزقناهم چې موږ ورته ورکړي دي ينفقون دوی خرچه کوي والذین دا مؤمنان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بما په هغه څه باندې انزل الیک چې تاسو نه چې تاسو درکړی شوی دي و ما په هغه کتابونو باندې انزل من قبلک چې ورکړی شوی دي یا نازل کړی شوی دي مخکستانه و بالآخرت او په هغه ورستنی حالت باندې هم یوقنون هم دوی یقین کوي اولایک دغه کسان دغه پنځو صفات والا خلق علی هدن دی کلک دی په هدایت او دلیل باندې